او زما محترم و مشران و کشران پنځوس کال وشو چې ستړی شو دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا مې صرفه نه ده کړې یو شی پاتې و به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سه په وخت کې پورا کړی دی زما دیدانو نن چودہ اگست ہے او چودہ اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده پنځه پنځوس کاله وشو اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک سمه را باندې کړي وا الله پاک په دا مې را باندې کړي وا چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو آغاز د آزادۍ مولانا مدني کړو آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو ا د دیوبند نشوي بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو انګريزان چې تل د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکه گئی ما ستاسو ارس زمونږ بسرو چشم دي څنګه چې تاسو غړي گئی داسې به مونږم غړي څنګه چې تاسو خزه میمانه بدلته غړي دي په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې دوه درې سوه کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو نن بېګاله به کېږي که نه بنګ بنګ مه کوئ نن بېګاله به کېږي چا وګدي وګدي پکړای جوړی کړی دي په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګډای جوړه کړی ده په ډین پلازا نو هغه د ابل اور دراسه دا ډاکې دا دا نو هغه پلاستیک ګډای چې مې بل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله په تشریف په خبر تروړي نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کینولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرې دی نه واورای په خدای قسم در تخرم چې د اسمان اراده ګوره دی پاکستان ته خې نه دي د اسمان اراده در تخې نه دي دوه کار وکړي د عیاشه مرکزونه ختم کړي خزه کنټرول کړي خزه پکور کې کې نه وای او د امریکای پوجا پاٹ پرې دی کني آسمانی به د حضرت نوح علی السلام غوندي طوفان در باندې راشي تباب شي جاړی با هغه عمرې زندگی چې کومه ده ابم تباش نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې ترو اوټ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پا پاکستان کې وګوره په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نا لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په درويشت کال کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساړې پیچه چیس کې مار دے چیس کې نه مار نه توړې نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان خانان خانان نه ده خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کا سبه په درستخان کې ناستا او لس به پاسې ده نن خان په بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داس داسې بګور او چې پلار رواني کنه شي وګورئ داسې وګورئ هغه ورځ یو ما ته وای وای پلاني دې ته تلو مې دا چړنی منی مل تډیرو چړنی منی ملسا ول چړنی منی ما لعنت ستا په دې خلشه چې دا خبره دې وکړه کما لک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای کنه د لارډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ډی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي د ټولو مليانو طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خله کې ورته متیازې کوي چینی منی د انګريز قانون چې وای هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وی لا کوي لا کوي او د قران یو نوسته کی چی وی دا چنی مینی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چنه منې وي وای کنه وای اوس نه لګیا یې غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا کلوسی ته مې جی انت شا جی انت ته کې مې ریت ته ټویټ نه یو داسې دوست نه تیاری گئی لګي پنځوس کال کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او مغه چل دی وای جته دی کوتی او ته اړ کلوتی وای ټول وای جتو دی کوتی جتو دی کوتی اتے آن کلوتی او چې د کم ځای خاو مل ته ودرېږي نو کبل څه شته هر یو برا پسی زما ورونو زما تاسو لا حق ګټم ویل به کنه به ها دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا څه رواني ای خدای بنیاد وباسه چرته د سړی ځامن بم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمرې او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمرې او دایمي ژوند ستاسو په کیسه خانه کې نه دی نه په پیښور کې دی پرې کړی زمکه کلنګ دې زور اور دې ځوانان خوند کړي را لېږي تش پالنګونا زمکه لګ حل برا توای زمکه لګ حل برا توای چې ستالان دې خلک سره گزاران کوي نه ما درې مړي لیدلې دي درې مړي دو مړي مې درې سو کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي یو مړی می اتلس ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلی ته وړو ما ورته ډیر څه ویل چې مې وباسي ویل نه جی ته غږ مکوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ډومبه تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسۍ ناشتم دومره دومره لړمان تیر وته او دومره دومره ویختو په او داسې غرار شو چې ما نړه بوټو وته په سیکل راسور شم او بجلیګر ته میزان را ورسو زمون قبرونه با د لړمانو دی پوي زمون قبرونه با د اور تنور سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانی چې دا تا ور سره ټول کال سر روزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې دې خدای وبخي وبوي او سمام پوي کړی دي چې قران تلاوت وکړي خپل مړو پسې بخي او روټه دې دلګانو نه وخوري او پیسې هم تیوالې نغدي تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرې دی شي کدا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې به دا شرط لګېدلې وي چې څوک د قران پاس یې غو الیکشن ته ودرې دي پکارو کنو پکار چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرې نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه ده مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرې ده مسلمان بنه چی ودرې ده دستا ملک ده یا دستا سو وطن ده که زما په واک وې او چا زما منلې ترو اوټ ملک با بایکاټ کړی وای چې مونږ الیکشن نه کاو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب با په بازار کې ولاړو ډنډه به ور سره وا مجالو چې هغه بازار کې خزه ښکارا شوه وي یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړي انن د چا د لاسا غرق نه دي اجوند دي اجوند دي ان شاء الله د اغوی پلاس با الله د امریکې اورمیګ ماتای څنګه چې الله دا غي په لاس د روس اورمیګ مات کړو ناره تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن با الله د امریکې غرور ماتای او شورو په شوه ده شورو په شوه ده که خیر خو کومګه خپې دراټینګولې زمونږ په پا پاکستان کې لوی کعبه چې دا د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې دا غ امریکا ده التلاشي ورته سجده ولګي او ورته وی چې سبحان سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې را پاسې سبحان صدر بش په ملاو ټبو دا مزه کوه بوش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بوش انجام واچ پای څه شه دی چې نن ته د واجپای علاج نشې کولای تاسو له شرم نه درځي چې هندو تاسو سره یو ځای آزاد شوه دی یو لیس مکه ته چا وانه غستا تا آزاد شوه بنگال تانه لاړو د کشمیر سودا اوس تکه لګیاې ده هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مو وایي کشمیر به ان شاء الله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه نه بوزي لیکن ار چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلو یو ورځ ته وګورئ والله که زم دشمن ما دشمنم والله که تبا کېږي غر کېږي خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ د عمل په سرکونو لویولو نه راټینګي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکيږي نن ار اورز بجلی دومره پیسې ګران شو دومره روپې سوی ګیس لس پرسنټ ګران شو پلانې لس پرسنټ ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سره به چرته پکې لاندې نه کینی پکې لاندې ګیس فری محل فری خوراک فری ګارد فری د شاهانو ار سفری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول ورځ په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه درکا ایکسایز ان ټیکسیشن اکساید انتکسیتن هغه ورځ یو راغی اکساید انتکسیت موزا موزا د ګډې زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي چې ایک هفته کې اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا نه انکم ټیکس منم نه پراپرټي الله دې نواز شریف په په په لشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي هغه ټیکر کړی دی هغه گنجې بیا راوګت دي راتلو سره چپړاسیان کلرکان دای د نوکرو نو وسته ول په خزانه بوج دی نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو 22 ګریډ سړی او باسا 2000 غریبان روټه پکی کیږي کنه کیږي چې څو فوټه کور دی فوټوارای په حساب باندې به په باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړي دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بنډې روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچي تی بوي ولې لکه وې تا په فوټپات گاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه په تاسو ډېر ډېر وجاړه امين کوي دا خپل خزم در باندې و جاړه دغه زنانه پتا سو ډېری په فوټ پات باندې زنانه نشي تیرې دي 1500 روپۍ جرم ورک د سلو روپو گاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم دا انتها ده د ظلم کنه واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه به په الله جهنم ته لیږي ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوګه او د شو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي قسم او خړو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشتا د غریب پښتنه نشتا دمره دمره ماشومان د دوو کالو دمره دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشته په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي دومره دومره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي مونږ په پا پاکستان واورای داسې حکومت غواړو لکه ابو بکر صدیق نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه هریږي 60% به الیکشن خزه کوي 60% شپېته پرسنټ به در سره خزه په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزه لګرځي چې نه زمون ترور ولاړ نه او زمون ترور دا خور دا پلانې دا 60% دا به در سره خزي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعلق الیکشن شوق ولې نه کوي علي مفتی صاحب پارام کینا بدغه کې بزه چکوم پیسې ملای کې هل تبراته دازه خوځي هل تبزه تقریر کوم بس رانار څه بیر مفتی محمود صاحب دا سه او خندل چې ساري پزمکا کې ماته بس پارام کې نه توبم نه طالب بیا نه ویم دغه سره به څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې دوه مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نکي که زما به د ادنا نواله تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زب په سلور مذهب مسلمان نه زه اوس بادشاہ یم اوس بادشاہ یم هغه بادشاہي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکوله رحمان بابا وای ها وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خورې ته چې هر غړی غم د سیم او زر خورې زه د هر غړی وینم چې خپل سر خورې و بیړه د غر کا شد اقتدار په خوان ګرځي سر خورې لګیا غم د سیمو زر خورې زه د هر غړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت بد یو خند سینی وزي په دې ټکی پوه شوي ته چې هر غړی غم د سیمو زر خورې زه د هر غړی وینم چې خپل سر خورې که چاته له د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړي تنالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواه او تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دې کبا ور کړي کپ قدر په قیمت بر لې اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوان مې مې مې مې ویلیو کني ویلی مې مې کرستم غوندې د دهر پهلوان یې کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور په اس د عمر تیز روان د اجل په ژوند دی چې دا ارړې ګډې سنبال کړی نه د مرګ نه رستو والله چې یو کې بیا نه کی لوی عذاب چې په پاکستان بنازلېږي اوب د خزو د وجه نازلي تبا کېږي لک چې په خېټه مور ده خزه بربنده کړ په خوا به ګیر خرالو په دې موټر سایکل خزي ګرځول اوس ګیره والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل رو کې ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته چې مې ورکې ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس زه ګورم که نه نه ماته دا خان خبره را یاد شي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستا دا ګیره خده که زما د سپی دا لکای خده هغه ورته ماته پته نشته ولی وی کایمان تیر کو خو ستا د سپی د لکای نه خده او کایمان تیر نه کو ستا د سپی لکای ته خده نو چې بربنده خزه په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړی او ګیره می دی ګیره نه سپی لکای خده کنه ده نه دا چې دی ګیری نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې او ما اوس اوس کمزور هم شم ګرځېدې نه شم نو دی ګیری نه مې نیولای ورته هم څنګه چل دی او دا خزه راته ولاړې دا ملک شو چې اجتناب د غیر چارو نه پجوندو نکړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پند نکړي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سحا غوندي توبه محکم سوګند نکړي حلال حلال غنا حرامو نه پرهیز که مدام لکه د اوخ په شان په دواړو جام نوش خوند نه کړي تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورځ کې به په دې جب چلند نه کړي حافظ نور پوسنو یارانو منازیګا پخله غلیم ته چې خوګه پیاله د قند نکړي سبا کوي انجام بم سي زما دي ځانو هغه ملک مونږ پیس قیمت دا غ ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک د غریب د جامع او د غریب د ملاست او د غریب د روټای پرورش نه دا ټیک ده کم ملک چې د غریب بچي پسمکه باندې کاغذونه روټای راټولای او په بیا د نن بین روټای علی او اوچې خوري او کورته وړي اغه ملک ملک نه دی او هغه وطن وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناشتو نو یو خان راغی نه تاسو وی خان را خان را مکینو د خوځې کې ولې کی خو خړې لاندې نه کس چل دی دا عادت به مونږ نه کلو دا شی به مونږ نه کلو بس اخیری خبره واوره نن بیګاله په نشترحال کې به چې سم مهرباني کیږي اوس نو ورته زمون سلام اخذ تمم سلام دې او هغه سړو تمم سلام ټول ورته سلام ها په دغه بورډونه لګېدلې دي په چوکونو 14 اگست مبارک په پا پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او داغه صبر ډیر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځي د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای دار بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلی دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلی خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ خزه کنټرول کړئ بچی کنټرول کړئ ځان کنټرول کړئ کینی تبا کېږئ غرق بشئ مال اس پلاس ناراض خو الحمدلله چې د خله د حق وینا توفیق خدای را کړې ده دا مې 50 کال وکړه او که د خدای د پاره مې کړی نو هغه د اجر غواړم او که دنیا د پاره مې کړی هغه د جهنم غواړم او که خدای لمې کړی نو دا غې نه اجر غواړه عزیزانو تبا کېږي په دې پیښور کې زه وړو کې لوی شوم ما پکې لوی لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځای لیدلی و ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و اوس په دې د خدای نه کروڑ ها شکرونه او باسم په ځای کې ناستم او د خدای نه کروڑ ها شکرونه او باسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل را کو چې ان شاء الله په ټول په خبر کې ثاني نشته او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو وګدو مرور کی کدا انتظامات را ته د نه کوله دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته د خپل بندوبست کولې شو تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي مونږ دا سټیج او لوډ سپیکر خیر ولا غواړو بیګا مې دنه پښتنه کوله ول شپږو زره روپۍ په دې خرچه راځي نو دا چندو مندوله چې دی درشي په اخلاص ورکوي خدای مرکه په خبره پويږي کنه دا سزان نمبر جوړه مالدا د سپی لکه ده دولس کال چې په نچا کې کېدم چې راوي بسې کګي دا باز سړی کې خیال می کړ د سپی لکه وي نو زه په همدردای سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته په همدردای سره چې د غریبانو په دې ګرمای کې د دې بجلی علاج وساته د دې سوی ګیس علاج وساته او دا ټیکسونو د دې علاج وساته معتبر نه غسته نشي او غریب پسې دې ډلې ډلې کوشش کړي په بازارونو کې ګرځي دا درته په همدردای وایم کني کم نون مسلم لیگ کے جوڑ کو کچھ سے ضیا شہید مسلم لیگ دیکھی خوشی الکا شہیدان بشی خدای تباہ و برباد اے د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څکه قران شهید کړي دي جمعات سي ټول قران لګیا دی په پا پاکستان کې خپولاندې پېماليږي خزه او نر بیګاله د قران قوانین به خپولاندې پېماليږي کپ دې ځکه چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نيسي کنه او په دې ځای کې چې خځې ورته را رواني د قران په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسی نیسی حفاظت یې کوي مې زنانه ده چې لاس ته پیونه یو دا خو راوتې هم دی له ده که نه دا خو راوتې دی له ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت کوي او زه چې په مزدورۍ می چا سره نه چا ګنده په سیکل تړي هله قانوني لاس کې واغتو کسٹم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځ ته وګورئ تباب شي بیړه بم غر کشي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبې روزي بانک شو نه دا مليان هم دې ته وزګار دي کنه رحمت دې الله اکبر ایو مولا ما ته وی مالک راستا مقتدیان خټو لرامیان غوندي ته څه چل کې ول نزال علی مثلا زه څه چل کوم په مصلا زداس چل کوم چې زدا ویم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله پتا سو دې د خدای غضب دې د سور زامنو دا دې تر چې ناس دی او دې بل یو کابل مولا مدرسې دروانو ماته چې مولانا سي مولانا خبرو مال پارام کې نه نا وخت دې مدرسې ته زموږ ول خبره خوره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډي وې ملتا غوره دی جوړه جنازه کړې ولنو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو په یو کنه ځان نه دی ویل هین هین جوړ کړې دي ما ته وای مال خوای سره کړ ول چې ودرېدم پاتي به چې راو غردولو اټم بمو و پاس نه به وړو کې سورې او لاندې نه به تي دوم راو شلولو په ابراهه چې کم کانه راو مارغه راوړو ابراهه منډي کې چې دا کار وکړو منډي منډي منډي چې یمن ته ورسېدو بادشاہ ته چې بس خدا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیانی تبا کړ ورکه نه مړه مارغان څنګه تا د پسې مارغه تلې داسې پروشندان کې ناس ولې دا دی والله چې مارغه ته یو کته هغه را ټوپ کو په ابراهیم کان روغردول لاندې دا سنبای ولا دومره سورای کړ وره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شو د ماتم پټکې خو دې تړلې دې تور ماتم نه ده خوشحالي ده دا مدرسې بم وی دا طالبان بم وی دا دین بم وی دا قران بم وی دا نور به څه ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر مې مې هم راته وخی ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ په فخر کوو لیکن دعا بدا کوو چی یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علی غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیاو د امام حسین غوندې راکې چې په قران ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قران د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو قران غوښتو دغه سي قران د پاره با تاسو مرسه قربانوي او مونږ به هم قربانو اخر کې وای چې بلبل پکې نوي بوستان سکړم چې بلبل پکې نوي بوستان سکړم بے میوے بسر وی قد خرامان سکڑما چې اسلام پکې نه پاکستان مونږه څه کوو وای لکه پاکستان څه کوو چې اسلام پکې نه چې بلبل پکې نه وي بوستان سکړما بے میوے بسر وی قد خیرا مان سکڑما چې علاج مې د مرض کولې نشي چې علاج مې د مرض کولای نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا به خالی منګول درمو که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لاو کم لوی خدایا زرحمان به د ماشر په میدان سکړما اخیری خبره و قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی ووري نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي دا یو وو الله به حاکمی اواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی ټول بادشاہان به سر نګون ولاړی اواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ غيو دی چې نن ډیر په قهر دی د الله بعدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالت رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ او کی ریټ عدالت عالیه کې به ریټ او کی سبا وای وقال الرسول پتا سو بداوو کی پتا سو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا او خدای غوندې عادل بادشاهي هغه ریټ به نامنظوري که منظور به نو ستاسو به سان جامي د قران تجون نه وقف کولو باندې با په قیامت کې ریټ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمدلله یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پا پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول خدای په پا پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول یا الله په پا پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي خدایا خدایا ته دا جوړ کړې ملک پروردگار په اسلام آباد کې خدای ته په اسلام آباد کې د خپل حبيب په خاطر مونږ کې چې کم بیلاری دي یا الله ټولو ته هدایت د نه کوي خدای زمونږ خزو ته هدایت د نه کوي زمونږ لونو ته هدایت د نه کوي زمونږ بچو ته هدایت د نه کوي یا الله دا ډېر خپل ملک پروردګار په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو سوق دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکي او که هدایت نه اورمېږي مات کې الله دې تاسو څومره چې د جلسې تراغلی یي خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه په راضي کیږي او زمونږ آخرت په خشي الله دې علما او تا د دین د خدمت کولو د نزیات توفیق ورکړي انت ولینا